د ژوند لاره بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين قدرمن اوریدونکو د ژوند درې د خپرونې مینوالو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې په تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم زموږ د نننۍ خپرونې موضوع بیا هم د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک سیرت چې په نننۍ خپرونه کې به د طایف غذا همدارنګه د تبوک غذا وڅیړو د حنین د غذا څخه وروسته د سقیف ځینې ماتې خوړلې ډلې طایف ته په تیښته ولاړې د هغوی د ننوتو څخه وروسته د طایف خلکو د ښار دروازې وتړلې د خپلې قلاګانې او همدارنګه د خپلې مرچې هم ترمیم کړې او دومره خوراکي مواد او جنګي ساز و سامان یې په ښار کې پر ځای که چې د یو کال لپاره یې بسیا کوله د طایف خلکو د جنګ لپاره پوره تیاری وکړ محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هم د حنین څخه وروسته د طایف په لور وکوچید او کله چې پیغمبر علیه السلام وسلام طایف ته نږدې شو هلته رسول الله پړاو واچو د مسلمانانو قرارګاه د طایف د ښار عمومي دې دیوال تر څیرمه وه لکن مسلمانان ښار ته په داخلیدلو بریالي نه شول ځکه د طایف خلکو د ښار دروازې تړلې وې او د طایف ځوانانو د سقیف ځوانانو په مسلمانانو باندې غشي ورول چې په دې نتیجه کې ځینې صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین هم شهیدان شول سخت وروست د امنیتي ظروفو او شرایطو په نظر کې نیولو سره د مسلمانانو قرارګاه بل محفوظ او مأمون ځای ته ستنه شوه مسلمانانو صحابه و کرامو طایف څه د پاسه شل شپې محاصره او سخته جګړه یې پې وکړه او دواړو طرفونو یو بل په غش وویشتل محاصره ورځ تر بله سختېدله ځینې صحابه کرام دلته په شهادت هم ورسېدل کله چې محاصره تنګه او جنگ اوږد شو رسول الله صلی الله علیه وسلم د سقیف قبیلې د خلکو د انګورو د پرې کولو امر وکړ چې تاسو د دوی انګور او د دوی باغونه پرې کړئ کوم چې د هغوی معیشت او اقتصاد پرې ولاړ و صحابه و کرامو او مجاهدینو بالفعل د انګورو په قطع کولو شروع وکړه د سقیف خلکو رسول الله صلی الله څخه غوښتنه وکړه چې د الله رسوله د الله او د صلې رحمي په خاطر د انګورو د قطع کولو څخه لاس واخلئ پیغمبر علیه السلام وسلام وویل زه د الله په خاطر او د صلې رحمي له امله د انګورو پرې کولو لاس په سر کیږم د پیغمبر علیه السلام وسلام له لورې یو آواز کوونکي د طایف خلکو ته آواز وکړه چې کوم غلام هم د قلا او مرچل څخه راښکته شي مسلمانانو سره یو ځای شي هغه آزاد دی د دې اعلان په اوریدلو سره څه د پاسه لس کسان د مسلمانانو د صفونو سره یو ځای شول غلامان راغلل مسلمان شول رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ټول آزاد کړل بیا هم محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د طایف د فتح کولو اجازه ونه شوه نو عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه ته امر وکړه چې د لښکر د واپسی اعلان وکړي خلکو د اعلان په اوریدلو شور جوړ که چې د طایف د فتحې پرته به څنګه ستنیږو څنګه واپس کیږو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته سبا سهار د جنگ کولو حکم ورکړ سبا چې جنگ وشو ډیر مسلمانان زخمی شول بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ویل که د الله خوښه شوه زه سبا واپس ځم د دې په اوریدلو مسلمانان ډیر خوشحاله شول بیا هم محمد رسول صلی الله علیه وسلم ته د طایف د فتح اجازه ونه شو د طایف خلکو په خپله خوښه په اسلام کې د داخلیدلو اراده ظاهره کړه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم خلکو ته د واپس تللو امر وکړ چې تاسې راوګرځئ ځکه هغوی په خپله د اسلام کې د داخلیدلو اراده ظاهره کړې مسلمانان کیږي کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم او ورسره مجاهدین د طایف څخه راوګرځېدل جارانې ته راورسېدل هلته یې پړاو واچوه د هوازن د وینځو او غنیمتونو توزیع څو شیبې وځنډوله هغه وینځې او مالونه ورسره ول هغه یې لا مسلمانانو ته نه و تقسیم کړي ویې ځنډول تر څو چې مسلمانان راټول شي د دې نه وروسته بیا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تقسیم شروع په دې تقسیم کې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم انصارو ته هیڅ څه ورنه کړل کله چې انصارو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا پراخ ویش ولید چې د قریشو او نورو عربي قبایلو ترمنځ کیږي د هغوی په زړونو کې یو څه خبره پیدا شوه چې دا موږ ولې بې برخې پاتې شو کله چې پیغمبر علیه السلام وسلام له دې څخه خبر شو انصار را جمع کړل او ورته ویې فرمیل ای انصارو تاسو د هغې ذلیلې او بیکاره دنیا په خاطر خفه شوي یئ کومه چې الله رب العزت څخه د یو ماشي په انډول هم قیمت نه لري دا مالونه مې د ځینې خلکو د زړه راښکلو او په اسلام کې د داخلولو لپاره هغوی ته ورکړل او تاسې مې ستاسې اسلام ته وسپارلی ای د انصارو ډلې آیا تاسې په دې خوښ نه یاست چې خلک اوښان او وزې د ځان یوسي او تاسې د الله رسول د ځان سره یوسئ په هغه ذات دې زما قسم وي د چا په قبضه کې چې د محمد روح دی که چیرې هجرت نه وای نو زه به ارومرو د انصارو څخه یو تن وم که ټول خلک په یو لاره او انصار په بله لاره تلل نو ما به حتما د انصارو لار تعقیبوله ای الله په انصارو د هغوی په اولادونو او د اولادونو په اولادونو یې رحم وکړي د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې وینا په اوریدو انصارو دومره وژړل چې ګیرې په اوښکو لمدې شوې او په ژړا ژړا ویل موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ویش او په خپله برخه باندې راضي او خوښ یاستو هغه بندیان او هغه وینځې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د هوازن قبیلې نه راوړې وي په جنګ کې نیولي هغه بیرته هغوی ته سپاري د هوازن څوارلس کسیز هیئت رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راغی او د پیغمبر علیه السلام وسلام څخه یې غوښتنه وکړه چې بندي شوې ښځې او ماشومان او مالونه ورته واپس ورکړي پیغمبر علیه السلام وسلام د هغوی نه پوښتنه کوي چې آیا تاسو ته ستاسو ښځې او چیان ډیر ګران دي که تاسو ته ستاسو مالونه هغوی ټولو په ځواب کې ویل چې موږ ته ښځې او بچي ډیر ګران دي موږ خپله ښځې او بچي په هیڅ شیو نشو بدلولی رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل چې د سهار لمونځ مې ادا که تاسې راشئ او داسې ووایئ چې موږ رسول الله صلی الله علیه وسلم مسلمانانو ته او مسلمانان رسول الله صلی الله علیه وسلم ته واسطه او سفارش کوو چې موږ ته زموږ بچي او ښځې واپس راکړي د سهار لمانځه څخه وروسته د هوازن هیئت همغه وکړل چې رسول الله ورته ویلي ول رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل څوک چې زما سره او د عبدالمطلب د اولادې سره دي هغه موږ بیرته تاسو ته درکړل او د نورو خلکو به هم غوښتنه وکړم چې کوم شیان د هغو سره دي هغه تاسو ته واپس کړي مهاجرینو او انصارو ویل موږ سره چې څوک دي هغه هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم په واک کې دي یعنی هغه دې تاسو ته وسپاري صرف د بني تمیم او د بني فزاره او بني سلیم درې کسانو د خپلو بندیانو د واپس کولو څخه انکار وکړ رسول الله صلی الله علیه وسلم ویل دا خلک په داسې حال کې تاسې ته راغلي چې په اسلام مشرف شوي دي ما د همدې په خاطر د دوی د مالونو او بندیانو د ترولو کار ځنډولی و بیا مې د دوی څخه وغوښتل چې په مال او اولاد کې یو شی غوره کړئ دوی د بچو او ښځو سره هیڅ شی نه برابروي چا سره چې د دوی د ښځو او اولادونو څخه څوک وي په خپله خوښه دې دوی ته حواله کړي او که څوک د خپل حق څخه تنازل نه کوي هغوی دې هم د دوی اولادونه او ښځې واپس کړي هغوی ته به په آینده کې چې نور بندیان راغلل د یوې برخې په بدل کې شپږ برخې ورکړم ټولو خلکو ویل موږ یې په خپله خوښه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته واپس کوو رسول الله صلی الله علیه وسلم ویل موږ پوه نه شوو چې تاسې کې څوک خوښ او څوک خوښ نه دي تاسې ولاړ شئ چې ستاسې مشران راشي او ستاسې نمایندګي وکړي ټولو خلکو په اتفاق سره د هوازن ښځې او ماشومان واپس کړل او هیچا مخالفت ونه رسول الله صلی الله علیه وسلم هرې ښځې ته یو یو مصري شال هم د تحفې په توګه ورکړ دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم شفقت و هغوی سره دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم اخلاق و هغوی سره چې هغوی ټول د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د اخلاقو نه متاثر شول او د اسلام په مقدس دین کې داخل شول په دې هکله به نور واورو قدرمن اوریدونکو دا زموږ ولس ته څه انعام دی د ژوند لاره درس د حدیثو او قرآن پکې لوستلی سو قدرمنو اورېدونکو بیا هم زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ کله چې مسلمانانو خپل بندیان رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راوړل په هغوی کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم رضاعي خور شیما بنت حلیمې سعدیه هم وه دا د حلیمې سعدیه لور وه په داسې حال کې چې مسلمانانو نه پیژندله د راوړلو په وخت کې ورسره د تشدد تعامل کړی و د دې سره چې هغې مسلمانانو ته ویلي ول قسم په خدای چې زه ستاسې د پیغمبر رضایی خور یم خو هغوی یې په خبره پاوه کوه کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته هغه راوستل شوه وی ویل ای رسول الله صلی الله علیه وسلم زه ستا رضایي خور یم رسول الله وفرمایل نښه یې څه ده هغې ویل زما په شا باندې ستا د غاښ نښه ده چې تا هغه وخت په ما لګولی و چې ما په شا کینولی وي رسول الله صلی الله علیه وسلم نښه وپیژنده بیا یې ورته رسول الله خپل څادر خور که په هغې کینوله بیا یې هغې ته اختیار ورکه چې ما سره په عزت او احترام پاتې کیږي او که غواړې چې جامې درکړم او خپل قوم ته ځي هغې ویل زه خپل قوم ته تلل غواړم شیما بنت حلیمې سعدیه په اسلام مشرفه شوه رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته د جامو نه علاوه درې غلامان یوه وینځه او څو رأسه ګډې او ویزې هم ورکړې او په ډیر عزت یې رخصت کړه کله چې مسلمانان د طایف څخه د مدینې په لور روان شول رسول الله صلی الله علیه وسلم ویل دا دعا ووایئ آئبون طائبون عابدون لربنا حامدون چا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویلي یا رسول الله سقیف ته ښېراوې وکړه رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمیي الله سقیف ته هدایت وکړه او اسلام ته راوله مخکې له دې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینې منورې ته ورسیږي په لاره کې عروه بن مسعود ثقفي ورپسې راورسید اسلام قبول که بیا خپل قوم ته ورغی قوم ته د احترام وړ سړی و او لوړ اجتماعي مقام یې درلود خپل قوم یې د اسلام قبلولو څخه خبر که او هغوی هم اسلام ته راوبلل خو ځینو شرخوښو په غشو ویشت او شهید یې کړ سقیف د عروه د وژلو څخه څو میاشتې وروسته په خپلو کې مشوره وکړه او دې نتیجې ته ورسېدل چې د خوا او شا قبایلو سره د جنګ توان نه لرو نو په خپلو کې تعهد وکړه او ټول مسلمانان شول او پلاوی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته واستوه د اسلام نه وروسته خپل پلاوی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته مدینې منورې ته واستوه د سقیف هیئت مدینې منوره کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم حضور ته راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته د مسجد نبوي په یو طرف کې خیمه ووهله د هیئت غړو اسلام قبول که او د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه یې غوښتنه وکړه چې د هغوی تر ټولو غټ بت لات مات نه کړي او تر درې کالو پورې پریږدي رسول الله صلی الله علیه وسلم دا غوښتنه په کلکه رد کړه بیا د دوه کلو بیا د یو کال تر دې چې د یوې میاشتې پورې د پرېښودو غوښتنه وکړه رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ټولې غوښتنې د دوی رد کړې او امر یې وکړ چې په خپله د هغوی د قوم دوه مسلمانان ابو سفیان بن حرب همدارنګه مغیره بن شعبه دې د لات د ماتولو لپاره ولاړ شي د سقیف هیئت بیا غوښتنه وکړه چې لمونځ ورته معاف کړي د دې په ځواب کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ویل لا خیر فی دین لا صلات فیه په هغه دین کې چې لمونځ نه وي هیڅ خیر نشته هیئت چې کله په مدینه منوره کې خپل کارونه خلاص کړل او خپل ټاټوبي ته تلل رسول الله صلی الله علیه وسلم ورسره ابو سفیان بن حرب او مغیره بن شعبه واستول لات مات که اسلام په سقیف کې خپور شه او د طایف ټول خلک په اسلام مشرف شول د دې نه وروسته بیا د تبوک غزا مخې ته راځي عربي قبایلو د رومي امپراتوري په خلاف د جنگ او حملې جرأت نه درلود همدارنګه رومیانو تر اوسه پورې د موته جګړه نه وه ویره کړې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نظر دا و چې مخکې له دې چې رومي لښکر عربي حدودو ته داخل شي او د اسلام مرکز تهدید کړي او د خطر سره مخامخ کړي باید اسلامي لښکر د روم هیواد ته داخل شي د تبوک غزا د هجرت په نهم کال کې د رجب په میاشت کې پیښه شوه رسول الله صلی الله علیه وسلم دا غذا د سختې ګرمي په موسم کې وکړه چې میوې تیارې وي د خلکو میوې تیارې وي او دوی دا غوښتل چې د خپلو میوو تر سوري لاندې کینی سفر لرې او په بې اوبو صحرا کې و او د دښمن تعداد هم زیات و رسول الله صلی الله علیه وسلم مسلمانانو ته د هغوی کار او مسئولیت واضح که چې د غذا لپاره تیاری ونیسي او د تګ لورې او جهت هم ورته اعلان که دا په خلکو باندې د سختی وخت و او په هیواد کې وچکالي وه منافقینو د ځانونو لپاره بې شمیره بهانې ولټولې او د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره جهاد ته تلل قل نار جهنم اشد حرا لو کانو یفقهون الله رب العزت فرمای هغه خلک ډیر خوښ و چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم له تګ وروسته پاتې شول او بده یې ګڼله چې د الله په لاره کې په خپلو مالونو او سرونو سره جهاد وکړي او دا به ویل چې په دې سخته ګرمي کې تاسې مه ووځئ ای محمده دوی ته ووایه چې د جهنم ګرمي ډیره ده کاشکې چې هغوی پوهېدلی تاسې خو دې ته ګرمي وایئ خو ستاسو ځای جهنم دی د جهنم میږ د دې نه ډیره زیاته سخته ده رسول الله صلی الله علیه وسلم په پوره جدیت سره د سفر تیاری شروع که او خلکو ته هم د تیاری امر وکړه او په خصوصي توګه مالداره مسلمانان انفاق فی سبیل الله ته وهڅول ثروتمند او شتمن مسلمانانو ځینې هغه مسلمانان چې سورلی او د لارې توښی نه درلودله هم د جهاد لپاره سمبال کړل حضرت عثمان بن عفان د سختی دا لښکر په اسلحه او سورلیو سمبال که یو زر دیناره مصرف کړل رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته دعا وکړه چې یا الله زه د عثمان نه راضي یم ته هم ترې راضي شه رسول الله صلی الله علیه وسلم د دېرش زره خلکو سره د مدینې څخه د تبوک په لور روان شو د اسلام په تاریخ کې تر دې وخته پورې د غزا لپاره تلونکو دا ټولو لوی لښکر و کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د سمودیانو په ملک حجر کې پړاو واچوه مسلمانانو ته ویل چې دا د هغه قوم ځای دی چې عذاب پرې نازل شوی دی او ورته ویل د هغو خلکو کورونو ته چې په ځانونو یې ظلم کړی و د ژړا په حالت کې ننوځئ له دې ویرې چې هغه عذاب په تاسې رانشي کوم چې په هغوی راغلی و حتی هلته کومه څاه وه صحابه و کرامو غوښتل چې د هغې نه اوبه وسکي رسول الله صلی الله علیه وسلم ترې منع کړل د لښکر سره اوبه خلاصې شوې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته شکایت وکړه رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته دعا وکړه الله رب العزت وریځ راپورته کړه باران وشو ټول خلک خړوبه شول او د ضرورت مطابق اوبه یې د ځانونو سره واخیستې کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم تبوک ته ورسید اسلامي مملکت په حدودو کې پراته عرب حکمرانان رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راغلل او مصالحه یې ورسره وکړه او جزیه یې قبوله کړه ځینو ته رسول الله صلی الله علیه وسلم د امن تړون ولیکه چې هغه ځینې شرطونه دا وه د سرحداتو ساتنه د لارو او د اوبو تأمین او د دواړو طرفونو د امن او سلامتیا ضمانت په همدې وخت کې د رومي لښکر د شاته تګ خبر هم راورسید او دا هم واضحه شوه چې رومیانو په اسلامي خاوره د تیری او حملې کولو تفکر بدل کړی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم ولیدل چې د غزا هدف ترلاسه شوی نو د روم په خاوره کې د هغوی تعقیب لازم ونه بالل رسول الله صلی الله علیه وسلم په تبوک کې څه د پاسه لس شپې تیرې کړې او بیا د مدینې په لور راهي شو نور به هم په دې هکله واورو قدرمن اورونکو خو هغه په بلې خپرونه کې نو دا وه زموږ نننۍ خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم تاسو ټول په پاک رب سپارم پاتې ژوندم نیکمرغه ښاد بریالي او کامیابه اوسئ